یو کم دغه دی دا یعنی دغه یو کم اویا درجه د جهنم اور د دی نه دغه زیاتو او هغه یوه درجه بیا دنیا ته چې راغی نو ما وی څو څو پیرې چې دی په اوبو باندې یخ شوی دی یخ شوی دی نو بیا موږ او تاسو ته پاتې شوی دی نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال هغه وی نارکم ستاسو دا اورو دا تاسو چې بلوي نارکم ستاسو دا اورو جزء دا یوه حصه ده جزء دا یو جز دی یو حصه ده من سبعین جزءا د اویاو حصو من نار جهنم د اور د جهنم د جهنم اور اویا حصې ګرمو په هغه اویاو حصو کې یوه حصه الله ماوې راواغشته او دنیا ته یې راولېږله نو دا هغه یوه حصه ده په ګرموالي کې یو کم اویا حصې د جهنم اور د دې نه دغه دی ګرم دی نارکم ستاسو دا اور چې دا تاسې بلوئ جزء دا یو جز دی من سبعین جزءا دا غاویو جزو من نار جهنم د اور د جهنم نه تاسو وګورئ چې دا د دنیا دا څونه معمولي اور څونه ګرم دی نو چې اویا درجې نورم ګرم کې نو بیا به د څه جوړیږي یو صحابي تپوس کوي چې حضرت د دونه ګرمېدو ته څه ضرورت دی دا د دنیا د اور ګرموالی دا هم د خلکو له کافي دی نو قیله وویل شو یا رسول الله ای د الله رسوله ای د الله رسوله ان کانت یقینا دی دا د دنیا اورو لکافیتا دا کافی دی د دنیا د اور چې دی د خلکو د سوزولو دپاره کافي دی نو دا دونه بیا یو کمه یا درجې ولې زیات شو نو قال رسول الله وته وی د خالق او د مخلوق منځ کې فرق دی ښه دا د مخلوق اور دی دا دنیا کې چې یو بل له پې عذاب ورکوي او د جهنم اور هغه د خالق دی او د خالق انعامات هم زیاتی او د خالق چې دی نو عذابونه هم هغه زیاتی قال رسول الله وته وی فضلت دا د جهنم اور دا زیات شوی دی علیهن په دوی باندې او یا درجې دی نو چې د اویاو نه تاسو یوه کمه کې دنیا ته راولېږئ نو هلته څو پاتې شو یو کم اویا وی زیات کړی شوی دی دغه د جهنم اور علیهن په دې اورونو د دنیا سمرا بی تسعت و ستین جز انا نه شپیتا جزا یعنی یو کم او یا جزا کلهن چه هر یو ده ده مثل هر رها اغا ده پشان ده گرموالی داغی د جهنم یو کم اویا جزا دا هر جز چې راوالی نو دونه ګرم دی لکه د دنیا په شانتې نو بیا بیا ما وی چې ورپسې دا یو کم شپېته اته دغه دی د یو کم اویا سره یو ځای کې نو څونه ګرم به کلهن هر یو د دغې یو کم او یو مثل هر رهاغه دی په شان د ګرمۍ د اور د دنیا آه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع ان عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى نبيه حضرت يعلى بوي چې انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم د واورېدل د پیغمبر علیه السلام نه رسول پاک په منبر باندې ولاړ دی او یقرأو تلاوت کو علی المنبر په منبر د منبر د پاسه ولاړ دی او تلاوت کوي څه وایي یا ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک ای مال اواز به وکړي دوی چې یا مالکو ای مالکه خپل رب ته سوال وکړه لیقضی علینا ربک چې فیصله د مرګ وکړي په موږ باندې ستا رب رب ته سوال وکړه چې بس موږ ختم کی د جهنم دا صفت شو معلومیږي د جهنم باندې ملایکې هم ولاړې دي څوکیدارانې داروغه او د هغه داروغه او بیا یو مشر دی کمانډر چې د هغه نامه دغه ده مالک ده حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأغمش عن أبي وائل قال خ بس خ ابو وائل وی دا د عبدالله ابن مسعود او د نورو شاگردان دی شاگرد دی قال ابو وائل وی قیل لاسامه اوویلی شو حضرت اسامه ابن زید تا اسامه ابن زید چونکه د رسول الله بیا اندازې محبوبو نو صحابه او بده د قدر ډیر کو او خاص کر حضرت عثمان صاحب نه دی په زمانه د خلافت کې د دې اسامه به ډیر عزت کو نو قیل له اسامه وویل شو حضرت اسامه ته چې حضرت حضرت عثمان چې دی دغه سره ستا خاص تعلق دی لو اتیت فلانا که ته ورغلی وې دې پلاني ته وی مراد د پلاني نه عثمان صاحب دی لو اتیت فلانا که ته ورغلی وې پلاني ته فکلمته وسره د خبره کړې وي د ده نه لکه کیسه ګډه وډه شوې ده د عثمان صاحب نه نو که لږ ورغلی بیا څه خبره دې ورته کړې وي چې دا کمې فتنې راوچتې شوي دي چې دا ختم کړي فکلمته تا خبره کړې وي د ده سره نو قال اصل کې ده چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د کوفې گورنر چې مقرر کړی و نو هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر صاحب په زمانه کې دغه د کوفې دغه گورنر بیا د کوفې خلک راغلل په د باندې شکایت وکړو حضرت عمر ته چې دا زمونږ گورنر صحیح نه دی عثمان حضرت عمر چې دی نو سعد ابن ابي وقاص هم راوغوښت دې خلکو ته وایي مخامخ مې درته کښېنه او شکایت پرې وکړې تاسو ویلیم دي بیا به هم راشي شکایت پیدا کوي چې سعد ابن ابي وقاص مونځ صحیح نه کوي صحیح مونځ نه کوي نو دی وی وی خا ما ټول ژوند د رسول الله سره تیر کړی دی دا خو به زه ناکامیاب یم چې زه صحیح مونځ نه کوم خیر حضرت عمر هغه خلک پوه کړه چې خدای په خیر کې دا ګور ډېر لوی شان والا صحابي دی عشره مبشره او کې دی هر څه دی هغوی معافي وغوښتله او بیا وی چې را دي شي حضرت سعد ابن ابي وقاص انکار وکړ چې زه نه ځم بس هغوی له بیا نه ورځم دا نهله خلک دي بیا د حضرت عبدالرحمن د عثمان رضی الله تعالی عنه زمانه کې په زور حضرت عثمان سعد ابن ابي وقاص د دغه گورنر که بیا د کوفې خو د هغه ړن بیا عثمان صاحب ولګېده دا یې ختم که سعد ابن ابي وقاص ځکه د گورنری نه کوله نو د دې په ځای باندې ولید ابن عقبه گورنر کو دې ټکي ته ګوره ولید ابن عقبه دا هغه مشهور عقبه دی عقبه ابن ابي معیط نو غټ بېمانه د هغه زوی دی ولید دا د حضرت عثمان صاحب د مور د طرف نه رور ولید ابن عقبه چونکې د پلار اثر په زمون اولاد کې کیږي چې دی د هغې ګورنر شو دی بدعمله شراب څکل یو ځل شراب څکلي دی او سهار یې مونځ وکړو چې مونځ یې وکړه نشه دی څلور رکات یې وکړو ورته وایي ماړه شوی که نه نور هم درته وکړم د شراب والی و چې والی و حضرت عثمان صاحب ته رپورټ راغی نو اوس ګوره حکومت خو غټ نه غدې سنجیده خبرې کوي خو داسې نه کوي لکه زمونږ په شان تحقیق کوي معلومات کوي دې خلکو غوبل جوړ کړو چې شابه ګورنر گرفتار که او هغه له ده سزا ورکه حضرت عثمان ورته وایي چې تورګه لږ معلومات خو وکړو چې دا رښتیا دي که دروغ دي وایي نه غوبل جوړ شو عثمان صاحب دی ګورنر چې دی گرفتار کړی نو تحقیق یې کو کو چې غوبل جوړ شو نو دقه ځای کې اسامه ابن زید ته دا خلک رالل یو ځای کې به راشي عبیدالله ابن عبدالله ته هم راغلي بل ورپسې بخاري کې به راشي چې ته حضرت عثمان صاحب ته ورشې ورته ووایې چې دا ولید ابن عقبه راونیسه او دله چې دی نو دا حد ورکه د شرابو د څکلو چې کومه سزا ده هغه ورکه ورشه هغه ته ووایه چې دا فتنه ختمه شي ما وی اگر چې حضرت عثمان صاحب دغه کو خو خلک خو غوبل جوړوي د هغې نه پس چې بیا پوره معلومات شو نو عثمان صاحب دته به بخاري کې راشي همدې بخاري کې به درته راشي یو څو ورځې پس بیا هغه ګرفتار کو او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي چې حد وله ورکه نو یو روایت کې دا راځي بخاري کې به درته دا راشي چې اتیا کوړې ورکړې او بل کې راځي چې څلوېښت کوړې ورکړي غالبا دا څلوېښت یې وله یو ځل ورکړي او بیا د نور د تعذیر دپاره څلوېښت نور ورکړي بیا د خیال دی نو اسامه صاحب ته خلکو ووي چې ته ورشه دې پلاني ته او دا ولید ابن عقبه په باره کې ورسره خبره وکړه چې دا دغه ختمه که دا فتنه ختمه که چې دا راوچته شوې ده او دې سړي له سزا ورکړه نو ګورې دا مسله ده چې حاکمانو سره خبرې کوي په ډاک به ورسره نه کوي ښه دا د هغوی بېقدري او د هغوی بېعزتي ده که ته نن راشې او دغه ته حاکم ته مخامخ ته خبره وکړي نو سبا به ورته زم کوم بله ورځ به ورته ته کې بله ورځ به ورته ته کې اخر به هغه هم غوسه شي چې غوسه شي غوبلې به جوړې شي د دې وجې نه حضرت اسامه وایي زه ورسره خبره کوم ورسره مې کړې ده خو ستاسو په مخ کې ورسره نه کومه چې اوس غوبل جوړ شي فکلمته ته ورغلی وې او د هغه سره دې خبرې کړې وې نو قال اسامه ورته وایي ستاسو څه مطلب دی چې ستاسو په مخ کې ورسره دغه وکړمه خبره قال نو اسامه ورته ووی انکم یقینا تاسو چې ای قومه لترونه تاسو ګمان کوئ لترونه تاسو ګمان کوئ انی لا اکلمه چې زه خبرې ونه کم د ده سره الا اسمعکم مګر په داسې حال کې چې زه تاسو ته اوروم ستاسو دا مطلب دی چې ستاسو په مخ کې ورسره زه خبره وکم او چې څه خبره کوم هغه ټوله تاسو ته دغه کومه وورومه نو حاکمانو سره خلک داسې خبرې کوي خلکو حاکمانو له ورشي په پرده کې وسره په یو طریقه باندې خبره وکړي یاده خیال دی انکم لترونه تاسو ګمان کوئ چې انی لا اکلمه چې زه به خبره نه کوم د ده سره الا اسمعکم مګر زه به تاسو ته دغه کوم اورم نو دا چې ما ستاسو په مخ کې ورسره خبره وکړه او بېعزته مې کړو خو د هغه قدر خو ختم شو چې قدر ختم شو بل به هم راځي او بل به هم راځي او بل به هم راځي او خلک به دا غوبلې جوړې کړي وګوره اسامه ورته داسې ووي او هغه ورته داسې ووي دا نن که ستاسو خیال یې موږ سره کار نشته خو همدرد دردم شته زمونږ د حاکمان نی د خلی نه خبره نی وتی او دلته اخبارونه هغه کی هغه دسی وی او هغه ورته دسی وی ټول عزت هر څه ختم شي داسې کول نی پکار انی اوک ورته ویو چې حاکمانو سره خبرې د هغې خاص طریقه ده انی اکلمه یقینا زه ورسره خبره کومه خو څنګه ورسره کوم فی سرې پټه دون ان افتح بغیر د دې نه چې زه کولا وکم بابا یو دروازه د فتنې دا نه کوم چې مخامخ ورسره خبره وکم او د در... فتنې دروازه کولا وکم بیا تم راځي ورسره خبره کوي او بل هم راځي ورسره خبره کوي لا اکون اول من نیم نک نیم زه اول د هغې چانه فتحه چې هغه کولاو کی دروازه د فتنې زه خو د هغو بلې نه جوړوم ښه یو بله ورته وایي ولا اقول لرجل او زه نه ویم یو سړي ته ان کان علی د دې وجه نه چې هغه وي په ما باندې امیرا امیر زه د یو سړي باره کې دا نه ویم چې هغه زما امیري نو زه دا نه ویم چې دا زمونږ ځکه امیر دی چې دا خیر الناس دی دا په ټولو خلکو کې بهتر دی او زه نوی یم په باره د یو سړي کې ان کان علی امیرا د دې وجې نه چې هغه وي په ما باندې امیر نو زه دا نوی یم چې انه خیر الناس چې دا په ټولو خلکو کې څه دی بهتر دی ټیک دی موږ ظاهر ته ګورو چې ظاهر کې کم سړی بهتر یې هغه موږ امیر کو لیکن پته نه لګي چې دننه څه دي خا بعد شیء پس د یو شي سمعته چې ما واورېدو من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه ما د رسول پاک نه یو خبر اورېدلې ده د هغې خبرې د اورېدلو نه پس که یو سړی زمونږ حاکم شي یو سړی زمونږ امیر شي زه ورته دغه نه ویم چې دا افضل الناس دی بهتر د خلکو نه قالو ملګرو وته ووی چې حضرت وما سمعته تاسو اورېدلی دي د رسول الله نه یقولو چې هغه به وي نو قال اسامه ورته وایي الله دې معافي وکړي نن موږ بخاري وایو نن موږ قوم له دعوتونه ورکوو دا قوم په موږ باندې اعتماد کوي زموږ خدمت کوي زموږ هر څه کوي لیکن چې للهیت خو نی که نه او اخلاص نی نو الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي د قوم نه به مونږ مخکې جهنم کې هلته به راپورې بیا دا قوم خاندي چې تاسو خو مونږ ته داسې قال الله وی قال رسول رسول الله به وی رسول الله داسې ویلی دی الله داسې ویلی دی مونږ ته به هم دعوت و تبلیغ کو او په خپله جهنم کې دا دغه دی نو ما وی ظاهر خو یو شانتی خو باطن څه پته لګي یو کار به ما وی سړی کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر لیکن للهیت باندې وي یا به شهرت مطلبي د کونه مقصد وي ها یقول رسول الله باوی یجاء بالرجل ما وی دوستانو مه د الله نه ناامیده کیږئ او مه چې د الله د عذاب نه په امن کې کیږئ بلکې ژوند تېرول پکاري بین الخوف والرجا یو طرف ته د الله نه بې اندازې یره او بل طرف ته چې دی د الله نه امید یجاء بالرجل را به وستی شي یو سړی یوم القیامت پر ورځ د قیامت د قیامت پر ورځ به یو سړی یو مشهور سړی به راوستی شي فیلقا فی النار نو هغه به وغورځول شي په اور د دوزخ کې اوس د جهنم صفت په جهنم په اور کې به وغورځول شي د غورځېدو سره د ډک او دسماتي په ځای به ترې دا کلمې روځي کلمې اوږدې اوږدې کلمې به وي فتندلقو نو ناسا په به روځي اچانک به روځي اقتابه کلمې د هغه اقتابه کلمې د هغه فنارې په اور کې دا کلمې به ورته داسې ټوپ پروت نو دی به د دې نه تلی نه شي نو داسې چاپېره به تاویږي نس فیدورو نو دا سړی به تاویږي د دې کلمونه کما یدوم کما یدور الحمار لکه څنګه چې تاویږي خر بروحاه د هغه خپل جرندې نه کیدی شي چې عربو به په دې باندې کوله دا غټه میچن به وه لکه موږ چې زمیدار ګاڼه یې کوو که نه نو غویان پې وتړو نو هغوی به دغسې هیمارګل راوست او هغه به یې پې وتړو او هغه میچنه به هغه غټه میچنه و هغه به یې تاووله فیدورو نو دی به تاویږي د دې کلمونه کما یدور الحمار لکه څنګه چې تاویږي حمار بې روحاهو د خپل ژرندې نه الله اخلاص ته ډېر ضرورت للهیت فیجتمع اهل النار نو راغون بشي دا خاوندان د دوزخ علیه په ده دا عام دوزخیان به په ده باندې راجمع شي چې وسه به داسې وشو فیقولون نو دا د جهنم ولا به ورته ووایي چې ای فلانو ای پلانیه د هغه د خپلې زمانې خلک به راغونډ شي ما شانو که څه د حالت ستا دا سوچوده الیس کنت تامرونه آیا تا به موږ ته امر نه کو بالمعروف د نیکې ولی مونږ ته به د نیکو اعمالو دعوت نه راکاو وتنهانا او تا به مونږ نه منی کولو عن المنکر د ناروا نو ګوره ظاهر ښه دی ټول عمر دعوت و تبلیغ کې دی امر بالمعروف نهی عن المنکر لیکن اخیری انجام دغه شو قال نو دی به ورته ووایي چې کنت آمرکم ټیک ده ما خو تاسو ته تا امر کو بالمعروف خو په خپله مې نیکي د سره لیدلې نه وه په خپله مې پې عمل نه کو ولا آتیه لیکن زه به ښه کارونو ته نه راتلم و انهاکم عن المنکر او ما به منې کولې تاسو د نارواو نه خو په خپله چې څومره ظلم و هغه به مې کوو و آتیه او په خپله به راتلم دې ظلم ته دې نارواو ته ورواه غندر عن شعبه عن الاعمشي هغلته د اعمش نه چې روایت کړی دی چا کړی دی حضرت سفیان کړی دی دقسې د آمش نه شعبه هم روایت کړی دی باب صفت ابلیس دا باب دی د صفت د ابلیس ابلیس د شیطانانو دا مشر نه دی دا مشر دته ابلیس وی لکه زمونږ د انسانانو مشر حضرت ادم علیه السلام دی د دوی مشر دغه دی ابلیس ابلس یبلسو معنی دی ناامیده کېدل د دې وجه نه ابلیس ته ابلیس وایي ځکه وایي چې دیم د الله د رحمتونو نه دغه دی نه امیده دی د ده داسې امید نشته چې الله به ما معاف کړي یا به ما ته ګناهونه ختم دغه کي جهنم نه مې بچ کړي نو دا باب دی د صفت د ابلیس و جنوده او د لښکر د هغه مراد د لښکر نه څه دي د هغه اولاده د ابلیس دغه مشر چې د ده څه کارونه دي او د هغه چې کومه اولاده ده معلومیږي ابلیس دا شیطانان کې هم داسې توالد او تناسلي ښه لکه عامو پیریانو کې توالد او تناسلي په انسانانو کې دا توالد او تناسلي داسې په دوی کې هم دی د شیطان دغه دی دا شیطانان ځي دغه ته اسمانونو ته خیږي د اسمانونو دروازو کې دغی غوږونه یخي نو په دوی باندې دا شغلې را دغه شي ویقذفونه او دوی ویشتل کیږي من کل جانب د هر طرف نه دحورا او دیکه کولی شي ولهم عذاب واصب او شته د دوی دپاره عذاب واصب د یقذفونه معنی کوي د دحورا معنی کوي او د واسبون معنی کوي نو حضرت مجاهد وی و یقذفون معنی کوي یرمونه و یقذفون او دا شیطانان به وشتل کیږي معلومه شو دا خبره چې شیطانان هم ګورې داسې بدن لري ښه لکه دا مونږ چې لرو ځکه خو خوږیږي کنه چې د چا بدن نی هغه په ویشتلو نه خوږیږي ښه یرمونه کنه من کل جانب دهوره د دهور معنی کوي مطرودینا رټلی شوي دهوره په داسې حال کې چې هغه رټلی کیږي مطرودینا هغه رټلی کیږي ولهم عذاب واسب او شته دی د دې شیطانانو د پاره عذاب واسب واسب معنی کوي دائم څه دی دائم وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس وی چې مدحورا مریده د مرید معنا څه کوي متمردن سرکش متمرده موږ ته دغه وایي بېحیا هغه دغه نی چې سترګو کې شرم نی مریده معنا کوي متمردن سرکش ابلیس لګیا دی الله ته وایي نو بیا به پکې غوږ ولا پریږي نو دا به نښه د دې وي چې دا اوښه منل شوې ده د بوتانو دپاره نو هسې دی فلا یبتکن د دې معنی کوي بتکه قطعه فلا یبتکن ګوره بتکه یبتکو د دې څه معنی ده پرې کول خلک وایي بتکه بتکه څه معنی قطعه واستفزز معنی کوي استخفه ته سپک کوي درون سړی نه وي درون هغه په خپل ځای ولاړي یو خوا بل خوا نه ځي خو دا سپک سړی کله یو طرف ته منډه کا او کله بل طرف ته منډه کا او کله بل طرف ته منډه کا بس د دغه وي د حالاتو سره دی کله یو پلو کله بل پلو نو معنا کوي واستفزز معنا د استخفه ته بې وقوف کا سپک سړی بې وقوف نه ته بې وقوف کا من استطاعت منه هغه څوک چې ستا طاقت د دوی نه بې خیلکه ورجلکه بې خیلکه په خپلو اسونو هغه د اسونو لښکر واپسې راوله معنی کوي الفرسان شاسوار وایي دلته مراد د اسونو نه ده اسونه نه دي مراد د اسونو نه مراد دي سواره د اسونو الفرسان شاسوار اوس ارغلت جماعت چې هغه سواره راشي او د یو غلط کار دپاره راشي دا د شیطان دغه دی لښکر دی ورجلک داسې دی که نه او په خپلو پیادو باندې رجل دا جمع ده د راجل راجل پیاده ته وایي هر پیاده جماعت چې هغه تا ته د ګمراهۍ وینا کوي دا د هغه دی ورجلکه نو دی وایي ورجل او رجل چې دی د دې څه معنا ده الرجاله پیاده رجل جمع ده واستفزز علیهم بخیلک و رجلک ځکه خو دی وی چې رجل جمع د راجل ده مثال یې درته ښیي لکه صاحب نه دی جمع د صاحب ده ملګري ته څه صاحب یو جمع څه راځي صاحب یا تاجر دا تجارت چې کوي ته څه وایي تاجر جمع څه راځي تجر مثل صاحب لکه صاحب و صاحب او ملګري یا تاجر تاجر شو و تاجر یا دغه شو تاجر اوس تاجر مفرد دی تاجر جمع ده دقسې رجل جمع ده راجل مفرد دی دا بدنصیبه څونه زړور دی هلکه په ګناهونو کې او په بدعملۍ کې زړورتوب دا د انسان د بدبختۍ نه ښیي لاحتنکن ذریته دا ابلیس الله ته قسم کوي چې ربه قسم مې دي چې ستا د دې بندګانو به زه بیخ او بنیاد وباسم کله به یې د یو پسې ځغلوم او کله به یې د بل پسې ځغلوم او کله به یې د بل پسې ځغلوم لاحتنکن خامخا خامخا زه به بیخ بنیاد وباسم د دوی احتناک دی ته وایي چې دې پوزه کې ورته پړې واچوې که نه او ځان پسې راکاږي لاحتنکن خامخا خامخا زه به بیخ بنیاد وباسم د دوی د لاحتنکن معنی کوي لاستاصلن لاستاصلن بیخ بنیاد به وباسم وایي چې د شیطان په دنیا کې مرګتیا کې نو فهو له قرین فهو نو هغه چې دی له د دې بني ادم دپاره به قرین ملګري وي فهو څوک هغه چې دی نو معنی کوي قرین معنی شیطان دا شیطان به د ده ملګري حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال حضرت عائشه بي بي وي قالت هغې ووی سحر النبیو صلی الله علیه وسلم جادو وکړی شو په پیغمبر علیه صلات وسلام د رسول الله ډیر دشمنانو بی اندازې او بیا خاص کر په مکه کې مشرکان هم دغه دي دشمنان یهود هم دغه شو عیسیان هم نور قومي سرداران دا ټول د مشتغو کو دغه چې څومره تکلیف رسو هغه رسولی شو سحر النبی صلی الله علیه وسلم جادو وکړی شو په پیغمبر علیه السلام په ده جادو شو قال دا راوی وی چې وقال لیسو لیسو وی غالبا د ابراهیم نه دی دی وی دلته خو یو استاذ چې دی نو عیسی دی لیکن بل روایت کې داسې راځي چې ابراهیم وی چې مونږ ته اوی حضرت لیس سی وی کتب الی خط راولیږه ما ته هشام هشام دا غا هشام ابن عروه دی ښه عروه ابن زبیر د حضرت عشی خورین دی او د هغه بیا زوی دی هشام خط راولیږه ما ته هشام د څه شي انه سمعه انه سمعه چې بېشکه دې هشام اورېدلی دی دا حدیث ووعاه او بیا یاد کړی دی او د چانه عن ابیه د خپل پلار نه نو د هشام پلار څوک شو عروه هشام خط ولیږه لیس ته او ورته وایي دا حدیث ما د پلار نه اورېدلی دی خالي اورېدل نه ووعاه یاد کړی دی او بیا به عروه روایت چا نه کو عن عایشته د حضرت عایشې نه قالت حضرت عایشې بي بي ووې چې سهر النبي صلی الله علیه وسلم جادو وکړی شو په پیغمبر علیه السلام غالبا دا جادو پې د یهودو کړی و څه شپږ میاشتې پورې هغه ته تکلیف و او عجیبه کار و داسې جادو یې کړی و چې د هغوی په ذهن باندې په یاداشت باندې اثر و حتی تر دې پورې کان یخیل الیه چې رسول الله ته به په خیال کې راتلل رسول الله ته به په خیال کې راتلل چې انه یفعل شیئا چې د کړی دی یو شی وما یفعله د به نو کړی کله ناکله به یو کار رسول الله نو کړی خو په خیال کې به ورته دا راته چې ما کړی دی خو دا صرف او صرف د دنیا مسئلې وي ښه د دین مسئلې نه دارنګې یو کار به نو کړی یو کار به یې کړی و هغوی ته به دا خیال کې راته چې ما نه دی کړی حتی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تنګ شو نو د خپل رب نه سوال کوي بار بار سوال کوي چې ربه ماته شفا راکړې دا کومه بیماري چې ده د دې سبب راته ښکاره کړي حتی تر دې پورې کانه چې شو رسول الله ذات یوم یو ورځ یو ورځ رسول الله چې دعا څه دی دعا یې د الله نه وغوښته ودعا بیا دعا د الله نه وغوښته ګورې دعا کې طریقه دا ده بار بار غواړې نن مو غواړه ماښام مو غواړه سبا مو غواړه بل سبا امید ګله یو بله مسله مونږ ته ده خدای دې نه کړي چې بیماري وه نو په بیماری کې تاسو مادیاتو تم توجه کوئ خو روحانیاتو تم لږ توجه کوئ په کار دا وه ډاکټر لمزه بل ستن هم وهې دوی هم خورې لیکن کله نه کله د الله نه دعا غوښتل هم پکاري او د دعا بیا بهتره دغه دا دی چې لږ سړی صدقه وکړي د خپل وس مناسب صدقه وکړي او بیا د الله نه دعا وغواړي مونږ غالبا داسې چې تمامه توجه زمونږ ټولو دغه ته ده بس دوی ته ده او دوی ته ده د دې وجې نه سمون نه خوري چې یو را نخه کیږي دوه را باندې راځي نو دعا د الله نه دعا وغوښته ودعا او بیا دعا وغوښته د هغې نه پس د خوشحالۍ نه ثم قاله بیا رسول الله وی حضرت عائشه ته وی خبره کنه ما ته خود خپل بیماری پته ولګیده اشعرتې آیا ته خبره یې ګوره ښځې سره چې خبره کوې نو د تې به زیر وایې اشعر تې اوس که دا مذکرو نو شعر تا او که دا متکلمو نو د تې به پیښ وایې اشعر تو اشعر تې آیا ته خبره یې ان الله چې یقینا الله قد افتانی هغه ماله خبر راکو فیما په هغې کې فیه شفائی چې په هغې کې زما دغه د شفا ده الله د داسې خبرې خبر راکو چې په هغې کې زما د بیمارۍ روغوالی دی افتانی دی الله ما ته خبر راکو فیما په هغه کې فیه شفائی چې په هغې کې زما شفا ده څنګه ودومه اتانی رجلان رالل ماته دوه سړي رالل ماته دوه سړي غالبا دا یو جبرائیل دی او یو حضرت میکائیل دی ښه رالل ماته دوه سړي فقعدا احدهما نو کیناست یو د دوی عند راسی په خوا د سر زما کې او زودومه جبریل راغی زما سر ته کیناست والآخر او هغه بل کس کیناست عند رجلی په خوا د خپو زما کې یو می سر ته کیناست بل می خپو ته کیناست اوس دا یو بل نه تپوس کوي ماته اورئ فقال احدهما نو اوی یو د دوی للآخر بلتا چې حضرت باندې څه شوي دي دا یو بل نه تپوس کوي او روي ما ته چې په حضرت څه شوي دي فقال احدهما نو اووی یو د دوی للآخر بل ته چې ما وجع الرجل ما وجع الرجل چې وجع شي که نه د جیم غړندې شي نو درد ته وایي او چې د جیم زور شي وجع بیماری ته وایي ما وجع الرجل څه د بیماری د دې سړي د دې سړي چې دا پروت دی د دې حضرت بیماری څه شی دی ولې بیمار دی څه چل دی مری خوږیږي بل څه دي بل څه دي نو قال هغه بل ورته وایي چې نه مری ده او نه بل څه دي جادو پې شوی دی قال هغه بل وته وایي مطبوبون طب لکه څنګه چې علاج ته وایي که نه نو دارنګې طب دغه ته هم وایي ښه جادو ته مطبوبون په ده باندې جادو شوی دی وایي ښه چا پې کړی دی قال نو دا بل ته تپوس کوي چې ومن تبه چا پې دغه کړی دی جادو کړی دی نو قال هغه ورته وایي چا پې کړی دی غټ بدنصیبه لبید ابن اعصم هغه پې کړی دی اصل کې غالبا دا ټول اسباب د پیدا کړي دي خو جادوی د ده لوریانو کړی دی د ده لوریانې غټې جادوګرې وي نو قال هغه وی لبید ابن الاعصم لبید ابن عصم مردار شی پخوا دلته ما ته بل چا کیسه کوله چې یو عالم و بل همدا جادو مادو به کو سره باسې و چې زه خیم او که ته خې نو هغه ورته وایي چې جاهل قوم دی په په علم باندې دا خلک نشي کولی په دې دوکه مار قوم دی او په دوکې به وي ورته وایي ته خپل جومات ته وګوره چې ورته غوښه دې خوړلې ده په میاشتو چې قال الله او قال رسول وی او راشه زما په هر وخت کې غوښي چې زه ورسره دا کوم نو دا قوم خو په دې نه پوهېږي دې سره خو دا شي نه کوه نو د لبر سره وړي نو هغه هم ورته وایي متب نغه دی چا پې کړی دی وایي لبید ابن حسن دا غټ جادوګر و ما وی د ده نه بیا د ده لوریانې غټې جادوګرې وي وایي ښه دا جادوی دا جادو هم پسې طریقې کوي که نه څه کاغذ کې شی ولیکي یا په بل سی یا په بل سی وایي دا جادوی پې په څه شي کې کړی دی قال ابل وته وی فی مازا پس کې کړی دی پس یې کړی دی وی قال هغه وته وی فی مشتن په مش کې کړی دی و مشاقه او په مشاقه کې دلته دوه قسمه روایت دي فی مشتن و مشاتوتن یو دسې دی نو بیا خو خبره اسانه ده یاد خیال لري نو بیا مطلب دا دی چې دې بد نصیبو د رسول الله دا ګمنز نه ده دا پیدا کړې وه او دا د ده مبارک ویښته نه دي چې دا کوم ګمنز سره راوتي دا چېرته پیدا کړي او په دې باندې دا ټوټکې موټکې او دا جادو کړي لیکن دلته خو مشاته نه دی که نه مشاقه دی مشاقه دې ته وایي دا کپړه نه ده کپړه چې داسې راکاږې که نه زړه غوندې کپړه نی او دا تار ترې راوځي دا کپړه نه ده خاص کر دا دغه چې دا کتان جامې دا د کم دغه نه چې جوړي د دې مالوچو نه د دې کپړې نه چې دا کم تار راوباسي دې ته دغه وایي مشاقه نو په ګومنس کې و مشاقه او په هغه تار د کپړې کې خو د عام تار نه چې دغه نه راوباسي د دې رخ نه دا دی وی خط دا چرته پروت دی نو وی و جف طلعت ذکرن او پاغه کور داغه وږي د کجورې نر کې د کجورو کې دوه قسمه دي یو نر کجوري یو ښځه د خلک پیژني بیا که ستاسو خیال یې داسې وږي وکړي وږي وږي غوندې د هغې نه بیا دا تارونه جوړي د دې وږي نه داسې کور تاوي دا وږی دی دین داسې کور تاوي دقه دا د دې وږي د کجوري چې کم کور دی په هغې کې ایښی دی په هغه کور د هغه وږي د کجوري کې خو کومه کجوره ذکرین چې کوم هغه نر بوټي وي دا به تاسو ویلیم دی وبه وایې د مدینې منورې باغونو کې به نو دوی به چې دا وږې به شو دا تیغه نو دا به یې پرې کړه د نر او هغه د ښځې تیغه به یې ورته وچوله او دا به یې پکې کېښو نال به یې کو نو هغې به بیا دانه دانه دغه وي کجورې په هغه کور د هغه وږي د کجورې نر کې وی ښه پته خو لګېده که نه اوس یو یو ړوان چېرته پروت دی دا شی چېرته پروت دی ګورئ جادو چې راوتلی نه که نه د هغه اثر نه ختمیږي نو قال دا بل وته وی فاین هو هغه چرته دی نو قال وته وی فی بیر اوس رسول اسلام یوری فی بیر زروانه هغه په بیر زروان کې دی د یهودو علاقه وه بنی اوبیرق به وته وی بنی اوبیرق په بنی اوبیرق کې هلته یو کوی دی هغه کوی کې دی بیا وی هلته چرته دی دا ورته ښیي دلته خو نشته وی هلته کې هغه غټه تیږه نه ده چې هغې کې کومه پرته ده د هغه تیږې لاندې دی فخرج الیها النبی صلی الله علیه وسلم نو ور اووت هغې ته پیغمبر علیه السلام پیغمبر اسلام ورغې بعضې صحابه هم ورغلل چې هغه کوی ته وکتل وی وی خدای ګو دا هماغه کوی دی چې ماته الله په خوب کې نقشه کې ښودلی و چې ورغې نو دانه سخت جادو چې دا د کوی اوبې نه دي دی داسې تکې سرې کړی وې لکه تا به وي نکریزې دي دا زیړې اوبه او فقال لعائشه او رسول الله وی حضرت عائشه ته حين رجع چې کله هغه واپس راغی وی د هغه کوی هغه کجورې څنګه وې نخلها کجورې د هغې که انها رؤوس الشیاطین لکه تا به وې دا سرونه د شیطانانو دي د هغه باغ هغه کجورې هغه داسې وې لکه تا به وې دا سرونه د شیطانانو دي څه مطلب یا د دې دا مطلب چې یو کم, ش... کم سیز بد شکلی بد منظری نو خلک وی عربو به وی پلانې سیز یعنی نو دا نه بد شکله او داسې په سترګو بد لګېده لکه تا به وی دا د شیطانانو سرونه دي شیطان نه خو هر سړی نفرت کوي یاده خیال دی لکه تا به وې دا سرونه اتنن یا دلته مراد د شیطانانو نه دغه کې دا په معنا دا ماران نه دي یعنی دا کجورې داسې اوچې اوچې کجورې وې اوچې اوچې لکه تا به وې دا د مارانو دغه دي دا نری نری کجورې وې فقلتو حضرت عائشه وی ما وته وی چې خا استخرجته آیا تا راوویست هغه فقال لا وی نه او سوال دا دی چې هغه جادو چې کم دغه کوی کې پروت و هغه راوویسته که نه نو نور روایتونو کې وایي چې او صحابي ورکوشو چې هغه دغه دی تیږې اوچته کړه د هغې لاندې پروت او د هغې به درته راشي چې هغه نقشه به هم درته وښیي چې داسې داسې طریقه باندې هغه جادو کړی او بیا دا اخري صورتونه نه دي دوه دا نازل شو په هغې کې هغه تارونو کې یولس غوټې وې او چې حضرت جبریل به یو آیات وې غوټه به کولو شوه نو ما وی دا را استلی شوی دی که نه دی نو ما وی نور رویتونو نه راځي چې او رسول الله را ایستی دی اوس راشه دلته دلته سوی دی وی ما ورته ووی حضرته استخرجته هغه تا راوویسته فقال له وی نه ما راونه ویست دې نه خو معلومیږي چې راونه ویسته د دې وجې نه ستاسو حاشه وی استخراج دې ته نه وی چې شعر وباسه یوازې دې ته نه وایي استخراج په معنا د دغه سره راځي خلکو ته ویل یو شی مشورول حضرت تا بیا د دې خلکو ته وینا وکړه چې لبید ابن عاصم په ما باندې دا لبید ابن عاصم کړی دی وی نه نه نه استخرجته آیا تا هغه خبره ښکاره کړه خلکو ته نو فقال له وی نه حضرت ولی هغه د باندې جادو کو تعالی خبره ښکاره کوي نه وی الحمدلله ما ته الله شفا راکړه نو چې شفا یې راکړه اوس خلکو د څه لانجې جوړوم اوس که مې دا ویلې وې په دغه وخت خیر وروسته خو بیا بیان کړی دی که په دغه وخت مې ویلې وي چې دار څه په ما دغه کړي دي لبید کړي دي خو خلک به راغلی وي او قیمه قیمه کړی به وي کیدی شي خلک ورغلي وي د هغه مرګري هم وي دلته به جنگ, جنگ جوړ شوی وي اما انا زه چې ما فقط شفانی الله الله ماته شفا راکړه وخشیتو زه یریږم ان یسیر ذالکه چې روچت پکې زما دا خبر علی الناس په خلکو باندې شرن شر زر خلکو به جګړې شي ثم دفنت البیر بیا هغه کوی ډک شو هغه چون کې ګنده کوی و نو بیا رسول الله ووی چې دا کوی بس هغه کې ډک کې نو بس هغه بیا بند کو ډکې کو ښه وایه حدثنا اسماعيل بن اويس قال حدثني اخي عن سليمان يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبي أن أبي هريرة حضرت ابو هريره وی چې کله خدا اذان ټیم شي کنه او اذانونه کیږي نو دغه وخت کې شیطان راشي او د هر سړي د سټ تکینی قافیه په معنا د سټ دا شا پلو نه ده دې تم قافیه وی او قافیه د سر دا شا نه ده دې تم وی د سر دا شا نه ده دې ته ګوره دماغ نږدې دي د مخې نه دماغ لري نو یاقد الشیطانو تړل کوي شیطان علا قافیت راس احدکم په هغه رستو پلو د سر د یو ستاسو اذا هو نامه چې کله دی وده شي نو دغلته دی ګنډ یې چې یې ګنډ دی هلکه د یاقدو معنا دی ګنډ یې اچول اصل کې ګنډې منډې نه وي خو لکه دا جادوګر چې څنګه دغه کوي خپل غلط ټکي ووایي او په تاري چوف کې ګنډه ورواچي بیا نور هغه ګنده ټکي ووایي چوف کې بیا پې دغه ورواچي دقسې دې سر دی شا پلو دی کینی او دا دمونه پی چی دا درې ګنډې دغه کوي سلاس عقدن او درې ګنډې یضرب علی کل عقدت او دی وای په هر غنډه یضربو دی وای سلطان خو علا کل عقدت په هر غنډه سوته وی دا دغه هغه سبق دی مکانک علیک لیل طویل مکانک لازم شپه د خپل ځای چې بړستنې نه پانسې ګورې ښه او د هغې نښه دا ده چې ټوله شپه په خوب نه درځي خو چې کله دغه شي که نه د جمع وخت نږدې شي نو دا دغه بړسن را خوږه شي هلکه ولې خوږه کېده دا دغلته دا ځناور ناست یا دمونه اچوي مکانکه لازم شه په خپل ځای علیکه او لازم مکانک په دې خپل ځای اوسه او علیک لازم که په دا ځان په دا علیک لازم که دا ځای په خپل ځان او شپه له اوږده ده مړه لیلون طویل شپه اوږده ده مکانک اوسېږه په دا خپل ځای کې علیک او لازم که په دان باندې دا ځای او لیلون طویلون کولو شي د دغه یو ګنډه ګوره دا د شیطان کار دی هغه یو ګنډه د د خدرې چولی دي اکولو شي فان توزع او که اودس یې وکړو نو ان حلت ابلم کولو شي عقدتون یو ګنډه او فان صله او که بیا ورپسې د شپې تهجد مې وکړی نو ان حلت عقد عقده کلها نو کولو شي هغه ګنډې ده د ټولې نو چې سار شي که نه دا د کلاو طبیعت خوشحاله نو فاصبح دی وګرځي نشیطا څه دی د خوشحاله کلاو طبیعت طیب النفس چې ښکلي وي نفس د ده و الا او که نه را پانسېده نو دې ماما خو پې دا دغه دی دمونه اچولي دي چې را پاڅېده طبیعت خراب تاویږي به او را تاویږي به نو اصبح دی وګرځي خبیثا نفس چې بدی نفس ده ده او کسلانه څه وي سس پست یې نو لکه سس پس ولې وي ټوله شپه دې خوب وکړو په کار و چې دمه وي او خوشحاله وي چاک وي خو هلته کېدای شي ته پې دغه دمونه اچولي حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال دا تاجد ډیر خیال ساتي تاجد ورې داسې نه دي چې بس کوم کړه هم کړه او کوم نه کړه هم نه کړه دا کابرو نه تپوس وکړئ تاجد سنت دی او چې څوک یې نه کوي دا تاریک سنت دی او داسې سنت دی چې واجبو ته ګورې دا نږدې دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ټول عمر په دې همیشه والی کړی دی قال عبدالله ابن مسعود وی ذکر عند النبی صلی الله علیه وسلم ذکر شو په خوا د پیغمبر علیه السلام کې رجل یو سړی د یو سړی نامه واغستې شو چې حضرت نامه هغه پلانی اوده و لیلتا ټوله شپه هلکه مونږ پکې راځو که نه راځو ما خیال دی زمونږ خو الحمدلله مونږ خو هغه یو خو ځینې خلکو د دین هم پې وروړېدلي دي وی حضرت هغه پلانې سړی چې دی نامه هغه ودو لیلتا ټوله شپه حتی تر دې پورې ودو ودو چې اصبح سبی پې راوخته زه خدای د خیر وکړي موږ هم یو نه شپې پاسېدل پکاري شپې حتی تر دې پورې اصبح چې هغه سبعي که نو قال رسول الله وی تاسو ګورې ټوله شپه تودې او د تاجدو چې کوم خیر برکت دی ادا نه پاتې شو نو دا خو څه معمولي خیر نه دی خو د بدنصیب و بدنصیبی نو قال رسول الله وی خیر دی ذاک رجل دا یو سړی دی بال شیطانو چې امتیازې کړي دي شیطان فی اذنیه په غوږونو د ده کې نو که حقیقت والی هم صحیح ده او که حقیقت وانلی همدا غلط دمونه په غوږونو کې پې ورچوي ورچوي او قاله یا داسې وایي چې فی اذنه د ده په غوږ کې د دې وجې نه شپې پاسېدل دوستانو بیا نن سبا اوږدې شپې دي سړی لږ لږ پاسي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن منصور عن